او دا دې لپاره ذکر کوي چې دا امت د دې نزان بشي ځان ته وساتي د دې رومبنه قباحت په دې آیات کې ذکر کیږي چې دا الله ګستاخی او بی ادبی کولا دی بدبخت وبوي چې الله رب العالمین محتاج دی او موږ مالدار یو وګوره زموږ نه مطالبه کوي چې زکات ورکړي او دویم قباحت به په آیات یو سل درې اتیایم کې راځي چې په الله به دروغ جوړول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري نه کولا او دریم ناکار صفت په آیات یو سل و اتیایم کې به ذکر کیږي چې کتمان حق به کولو حق به نه سرګندولو بلکې پټولو به سوق به الله له خیسته قرض ورکی ته خیسته قرض مطلب دا ده چې د الله فلار کې مال لګی نو د دې بدلی به الله په آخرت کې ورکی نو د يهوديانو څخه خلق وي چې ان الله فقير ونحن اغنياء الله رب العالمین فقیر او محتاج دی موږ مالدار یو الله زموږ نه مالونه غواړي په دې کې یو بدبخت او حیی ابن اخطب دا غنمو او امام قرطبي د بلنوم ذکر کړ فنحاس ابن عازورا دې ظالمانو دا خبرو کې د الله ګستاخی او بے ادبی وکا الله رب العالمین دا آیات راوړي ګلو او وجل دوی پیغمبران لا بغیر د سجرمنا د دې دا ګستاخی او بی ادبی مم اولی کلا او کم انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې د شهیدان کړي ني پنا حق باندې نوغم اولی کړي ني ونقول ذوقوا عذاب الحريق او بوایو مونږ دوی ته اوس کوي عذاب د اور سوزون کی په دنیا کې ورله مهلت ته اخرت کې چې کله دوی مرشین والله ورله وي دې سوزون کی اور لوردن نشي او د دې عذاب وسکي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد په دې آیات مبارکه کې اوس د عذاب دوه سببونه ذکر کړي چې د عذاب او سزا به لري اولې ملاويږي د دې یو سبب د دې ناکار عمل ذکر کړي چې اور د جهنم لري لاړ شي نو د دې سبب دی د دې ناکار عمل او دویم د الله رب العالمین عدل او انصاف الله چا سره ظلم نه کوي دا د الله د عدل تقاضا ده چې د جهنم لوردن نکل مستحق د دي دي ذالک بما قدمت ايديكم دا عذاب په سبب دا عمل نه چړوان دي لګل دي لاسو رستاسو الله په خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي ظلام صيغه د مبالغه ده خو په دې ځای کې مبالغه مراد نه ده ظلام معنا د ډېر ظلم او زیاتې کوونکې نو دا نه چې ډېر نه کوي نعوذ بالله ولله کیس نو صيغه د مبالغه ده خو مبالغه مراد نه ده رستو سوره نساء کې متا سول راشي ان الله لا يظلم مثقال ذره الله رب العالمین ظلم او زیاته نه کوي په مقدار د ذره ور ذره دی لوي چې کوټې لنور را دن نشو او په غنور سره ګوري د سیدوړي الوزي نری نری ذرات الله رب العالمین په دومره مقدار باندې ظلم زیاته نه کوي مخکې در لته شول وم الله يريد ظلما للعالمين الله د مخلوقات سره د ظلم اراده من لري ظلم کول خو لري خبره ده اراده من لري په دې آیات مبارکه کې اوس د اهلي کتابو د يهوديانو دویم قباحت ذکر کیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کولو د غي پیغمبري نه منله او په الله باندې دروغ جوړول چې الله رب العالمین موږ له حکم کړي دا وعده را سره کړی دا چې تاسو به تراغه پوری دی او پیغمبر خبره نه منئ چې هغه څه قرباني او صدقه نه پیش کړي امام ابن کثیر رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړی وې دی وی چې موږ له الله حکم کړی چې تراغه پوری به تاسو دی او پیغمبر خبره نه منئ تصدیق به نه کوئ چې هغه یو صدقه او قرباني پیش کی او یو میدان کې کیږي د اسمان د طرف نه پاغي باندې اور راشي او په اور باندې دا وسوځي نو دا به دغه پیغمبر معجزه وي چې د حق پیغمبر نه نو دا زموږ د کتاب حکم دی والله را لدا سی ویلی نو په دې آیات مبارکه کې دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکیم پیغمبران راغلي دا کومه معجزه چې تاسو غواړئ اوم دغه شانتي معجزې هغه پیش کړې وي تاسو لیدلې وي خو تاسو په هغه باندې ایمان نه دروړئ په الله دروغ سره جوړوي چې الله تاسو لویلي چې تراغه به د پیغمبر خبره نه منئ چې داسې معجزې نه پیش کړي یا الله لو زو وعده کړی د زمون سره الله نؤمن لرسول دا چې ایمان بنرور مون په یو پیغمبر د ایمان نرستم چې لام ذکر شي نو دا په معنا د تصدیق سره ای تصدیق بنکو مونږ دی او پیغمبر خبره بنه منو دی او پیغمبر حتا یاتینا بقربان تر دې چې وروړي مونږه تر دې چې وروړي مونږ ته هغه بقربان یو داسې قرباني تاكله النار چوخري غیل رور تراغه به یو پیغمبر خبره وینه منو چې هغه مونږ راتللو کې په یو قرباني باندې او پاغي باندې د اسمان نور راشي او سوزي دا اور ختم کی قل ورتوفا ما اے نبی صلی الله علیه وسلم چې د اسمان نه پاغي باندې اور راشي نو مخکې پیغمبرانو خدا معجزین راوړي وي چې قرباني یې پیش کړې وي د اسمان نه په اور راغله او هغه سوزولې وي فلم قتلتموهم نول موجل اغي هغه پیغمبران بیا تاسو ول شهیدان کول ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتیا وایونکي کتا سو رښتینی خلک یې نو هغه پیغمبران مو بیا ولې وجل جاءو بالبينات راتلل کړیو هغه پیغمبرانو په ښکار دلایل سره په ښکار معجزات سره راتلل کړیو خپل قومونو لا خو بیا هغه له دروغ نسبت کړه شوو بینات نه مراد ابن جریر رحمت الله علیه وی دلایل عقلیه ني عقلی دلیلونه د الله په وحدانیت باندې دا ورل پیش کړیو د دې آیات مبارکه پاول جملې کې تشجیع علی الجهاد ده جهاد باندې مسلمانانو لتیزی ورکړي او ورلوي چې بهادر شیری گئیما مرګ به اسم راځي کسوک میدان د جهاد لوتل د الله تابعداریو کو کنه سوک نوتل فاتشل نو مرګ په هر چا باندې راتلونکي ده او بیا د آیات په اخر کې ترغیب ده ال انفاق فی سبیل الله چې دا الله په لار کې مال لګوي دا دنیا خو سامان د دوکي دی چې سره وفا نه کوي او په منځ د آیات مبارکه کې مجاهدین او صبرناکو لزیر ور کوي چې تکلیفونه به در باندې راځي خو الله تاسو له اجرونه تیار کړي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرګ دی او د یوی چوکی زه چې چاله ملاو شنو دا د دنیا او د دې د نعمتونو نه د دې د سامانونو نه افضل او بهتر دی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ک تاسو خو خشی نو قران کریم دا آیات اولولای څوک چې د اور د جهنم نه بچ کړي شو او جنت له وردن نه کړي شو نو دې کامیاب شو او جنت لري وردن نشي نو دې په الله او د اخرت پر ځای باندې ایمان ساتي په دې حالت کې په د باندې مرګ راشي او دې د خلکو له هغه څه خوخی چې د ځان د پاره خوخی د ځان د پاره چې څه شي سره د مینا او محبت ساتي نو هغه بل مسلمان رور لم خوخی والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإذا ما دفع الله قسم وي وإذا دنيا د أخيرت په مقابله کې نه ده مګر یو کس چې په تاسو کې خپل مسواک غوته دریاب لورخته کی او بیا روباسي د دې وګوري چې د دې ګوتې د دې لوندو